فقرا دي کمزوري دي مسلمانان دي داغه مبارک تذکر په بیان د مسلمانانو فقراو حاملینو کې دا ډیر کمزوري خلکو عبد الله ابن مسعود هم ډیر کمزوري او چا سره ګډي په مزدري سرولې اګړې پر خوده او د حضرت سره طالب العلم شو بلال حبشي کمزوري او غریبو خو پیغمبر پاک په لوی او د منتخب کړو چې سو مؤذنو او حضرت عمر حضرت صہیب وګړو لوی لوی ګاونران مقرر کړی بیا رسو د الله لوی مقام هغه حاصل کړي اگر که د خلکو په نظر کې هغه ډیر کمزوري بیوسي خدا الله په دربار کې هغه ډیر لوی سړی او هغه قسم وکړو چې دا کار به زدا سکو چې دا زبا ان شاء الله کار دا سکوم او قسم وکي نو کار الله دا غنه هغه سکي هغه په خپل قسم کې نه حانس کوي چې زبر سوال نکوم بس که زمړم نو کوم الله به داغه قسم کې حانس کوي نو هغه ته به داسې مقن ملاو نشي چې هغه به سوالو کوي نو قسم کړي که زه ډېر غریبي ما او قسم دې کو سوال مې وکړو نو الله به داغه قسم کې پورا کوي داغه ضرورت بچا نه پیدا کوي سوال ته الا اخبركم باهل النار آیا نه خبروم تاسو را په جنتیانو په صفات د دوزخیانو کل عتل جواز مستكبر هر یو سرکشی کوونکې جوا هر یو متکبر هر یو جواز بخیل جواز بخیل ته وي عتل سرکش بد اخلاقه او جواد هغه ویل شي چاته هغه جمع کون کې د مال وي په دین نه لګي په ځان نه لګي په اولاد نه لګي بخیل ته وي الجواز او مستكبر چې هغه ځان غړ ځان غړ غني متفقن علیه العتل غلیظ الجافی چل ولی فی پچا په تکبر کوونکې په خپل تک کې بعض انسان چې رواني کډیر پاغتلو کډیر متکبر دی داسې په یو ډیزاین رواني ګوته بداسي یو ها په یو شان به رواني او چې بیا تقریر کوي ټوپه په کول هغه په دې باندې کې ایو شان کې به خبرې کوي د چلو د ګډانو خبرې کوي د غوخو خبرې کوي پوه شئ وعن ابي العباس سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه مخ یو کس اور بیمار وو اوس نه بیمار یو نه سي کله به هسپتال ته ولاړم او کله به یو ځای لاړم او کله اوس په نه دړه دورا راځي او نه پیسې راځي لور او خپل خور هغه په نکاح ورته معزز دی و ان شفا ایو شفا او کده د چا په باره کې سفارش کوي نو دا و شفارس منلې شي تکه معتبر دی فسکتا رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم مر رجل آخر بیا تیر شو یو سره بل د چاکرا چاکرا سو کوریږي چې ما پر د کوی دن بندوبست د زنانه نو الله ينکها د د نکاح د لسوک نور کوي په نکاح خپل لولو خپل خور د کده وجه د عجز والی غریب نه وان شفاء الا يشاق د شفارس کوي نو د شفارس نشي منظور ولې وان قال الا يسمع لقولي او که چرته دی وای چې واز نه ورولې شي وینا دا نو فقالا او که پس معاملې کې د چا د پاره سفارش کړي نو د خبره سو کوم نو دی زپره دې بس کړي اج سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هاذا خیر من مل الارض دا غره دې د ډکوالی د زمکه نه پشان ده هغه سړی چې تارا ته ویلو چې د په معاشره کې هیڅ حیثیت نه لري د دې بل قسم سړی نه چې د هر چا په عزت مند دی کزم کټک شي نو دا غنه بهتر دی متفق لري هغه معتبر سړی چې خلک قدر کوي جنې ول خلک ورګه سفارش منزوريږي معتبر سړی دی د هغه سړی نه دا سړی چې نه خلک سفارش منزوري او مساکینهم په ما کې وا کمزوري د مسلمانانو وي او مسکینان دا غي فقض الله بينهما نو الله فیصله وکړه دا دوانو ترمنځ انک الجنت رحمتي چې بشکره جنت زما رحمت او رحمت جوړ شه او پستاسو د دواړو او په ما باندې ډکول دي تاسو د خپل ډکولو سوچ مکوئ چې موږ مسنګ ډکیو تاسو د دواړو ډکول په ما باندې لازم دي رواه مسلمون پوه دا عجیب ها حالات وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال الى ياتي الرجل السمين العظيم يوم القيامه خامخارا بشي او سره سوربا او لوی پورز قیامت کې لا يزنو عند الله جناح بعوده چې وزن بنوي دا پنځ الله پاندازې د ماشه د وزن رومنا متفقون عليه نو نبی علیہ السلام افلا کنتم افلا کنتم اعظمتمونی آی ول تاسو نه خبره او ما لرا دا په مر باندې چې ما دا په مر جنازه کړو فکانهم دغه زموږه سم معمولی سره دی جمعات خادم دی ته دومره غټ سړی خو نه دی ولې پیغمبر د خوب نه وباسو دا پته نه و چې تعلق د جماعت سره دی یو ډېر لوی سړی دی کم خلکو چې تعلق د الله د دین او د الله د زینو سره یې که په هر طریقه یو خواغه د الله په نسبانه لوی سړی فکأنهم صغروا امرها او امراه او امراه او امراه